او یقینا الله سخ عذاب والده فدي آیات مبارکه ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب تر اخر پورې فدي کې مفسرین دوه ترکیبونه ذکر کړي یو ترکیب دا دی ادا لو دې پدې کې شرکیه شي او د یو بل سره قرابت او رشتہ داری جوړ کړي وا نو دغه اسباب د خپل ولي بددی په من کې کټ شي او قران کریم دا مضمون ډیر زیات ذکر کړي چې دې مشرکانو د خپل مشران پرز د قیامت بیدار شي تر دې پورې چې په آخرت کې به ابلیس او شیطان راشي سورہ ابراهیم کې الله واقعا ذکر کړي شیطان لچراشی نو شیطان بور نو وئی